دې نه مخکې مو د شپږم رکن اهمیت بیان کړل چې د شپږم رکن څه اهمیت دی او بل دا چې ولې دې ته مو د خاص رکن نوم ورکړ سره د دې چې ضمناً د نورو ارکانو کې ذکر شوی دی او خصوصي تور من جمهوریت کې ذکر شوی دی جمهوریت کې نه ټول ارکانو کې ذکر شوی دی ولې دا سوال ته خو وکړ سوال نو نه کې خو سوالونه جوړ شو جمهوریت کې خو هڅه ذکر شوی دی ځکه چې جمهوریت خو قوانین جوړوي کنه قانون ساز اداره هم دی کنه او بله دا چې دا وطنیت کې یو لحاظ سره ذکر شوی دی ځکه چې وطنیت یو خو بین المللی قوانین دي کنه یو داخلي قوانین نه د وطنیت شته کنه چاته څوره حق حاصل دی مثلا هندو مسلمان او سیک او عیسائی او غیره دوی ټولو ته یو حق حاصل دی یو شه د خو دوی عدالتونو کې وته حاصل دی کنه صحیح دی د ولا او برا عقیده نشته او اندرنګې شخصي تور بندی یو هندو په دې خبره کې آزاد دی چې هغه مسلمان شي خو شخص د اسلام شخصي حصه ته ور داخل شي نه داسې پوره اسلام ته او یو مسلمان دې خبره کې آزاد دی چې هغه د هندوانو مذهب ته ور داخل شي وندرنګ دي سایان او غیره غیره کنه د ټول داخلي بین الاقوامي قوانين خدا دي دي خو داخلي توربنه نافذ دي کنه دې ځای کې که فکر وکړي نو وطنیت کیند خبره راغله شخصي رکن کوم د شخصي ازادي کوم رکن دی هغه کیند قانون ذکر راغله کنه او شخصي ژوند کې ته کوم حد پر ازادي خدا خو بنته یو ځل قانون ته نظر کوي چې کسه د قانون ما باندې کومې پابندیانې ایښي دي هغه پابندیانو نه ورباد به ته بیا خپل ځان ازاد ګڼې همدارنګه معاشرتي ژوند کې ها معاشرتي ژوند کې خو دا د تعلقاتو بنیاد خپلمنځي رضامندي دی بهمي رضامندي همدارنګه حاکم اعلی هغه درته ګرځولې دی همدغه بهمي رضامندي خپلمنځي رضامندي دا ګرځولې دی خو د ځکه خو بن قانون ته یو نظر کیږي چې را قانون کوم حد پر پابندیان لګولې دي هغه پابندیانو نه بعد بیا زه خپلمنځي رضامندي قانون باندې عمل کوم هغه یو کلی او عمومي قانون دی کنه ډېر قوانین ورکې راځي نو ګوره معاشرات کې قانون ذکر کیږي کنه وضعي قانون قانون ورکې ذکر کیږي لکه ته دا څه شي چې د وضعي قوانینو نه یو قانون دا دی وضعي قوانینو نه یو قانون دا دی چې کوم پابندیان د قانون کتاب نه لګیدلې وي هغه نه هغه طرف ته بیا بس په خپل منځي تور مې راځي شي شاید ته جایز ده ته دا څېله شي سیاره کومې پابندیانې در باندې وضعي قوانینو لګولې دي هغه پابندیانو نه علاوه ته بیا شخصي تور باندې ازادي هغه پابندیانو مثلا مثال په تور شراب سکل کوم دي دا یو شخصي کار دی کنه ها شخصي کار دی کنه دویم کس شریکول خور کې نشته کنه دویم که لکه اوس زنا اجتماعي کار دی دې کې دویم شي شریکول شته او د هغه کې شرابو کې نشته نو شراب دې ځای کې او شراب په باره کې قانون دوی دا جوړ کړی دی اگر که څه ملکونو کې شراب منع کړی دي ښه تاسو ته مو دا منع کول او غه کړی ځغه نه مدو کېږو هغه کې یو خو په دې مدو کېږو چې دغه سزا اسلامي نه ده بل په دې مدو کېږو چې هغه جمهوریت ته غه کړی دی بند کړی دی بل په دې مادو کا کېږو څه د دې آزادولو د پر او د دې ته اجازه ورکولو د پر کار شروع دی د کوم څه بند شوی دی هغه بندیدلو باندې څه کار نه شروع نه چا ذهن ور باندې خلاصوي څوک بلکې د بندول یو ناکام غوندې نه بند کړی دی ناکام نه صحیح دی خو البته شراب عمومي تور باندې سیکولر قانون کې جایز دي کلی خو کله یو کاس ګاډی چلوي کنه موټر چلوي دی وخت کې هغه ته شراب سکل معنی دي ځکه د دې کې اجتماعي ژوند ته هغه وتل دغه دغه شراب سکل به صرف اجتماعي ژوند ته نه بلکې دغه شرابو څکلو کې دوه دوه نقصانونه دي دنیوي یو دا چې کیدای شي بل چاته نقصان ورسوي اکسیډنټ وکړي بل دا چې ځان ته نقصان ورسوي ظاهر نقصان ځان ته ورسوي ښه نو دې ځای کې شخصي ژوند کې یو پابندي خو دې وجه نه وربنه ولګېده چې د اجتماعي ژوند ته ووتل اجتماعي ژوند ته څرنګه ووتل چې اکسیډنټ به وکړي که نه اکسیډنټ به وکړي حادثه به وکړي او بل لحاظ سره دا اجتماعي ژوند ته نه راوتله مثلا خپل ځان مړولو خطر آئے ده خپل اکسیډنټ چې سره وایي کمر نه وغورځيږي دې ځای کې کسې شخصي دی کنه خو نقصان ډېر واضح دی دی واجنه اگر کدی کیم بیا دی خپل پرخ کوي کنه د شراب یو نشه دی چار سن نشه دی کنه او چارس د غریبانو نشه دی او شراب د مالداریو نشه دی نو د مالداریو نشه نشه عمومي تور باندې جایزه کړی دی او څه په باندې اور باندې خاص ځایونو کې یې خېدي او د غریبانو نشه مطلق معنی کړی دی نه نه منه کړی مطلقې منه کړی هغه ګاډي چلول او چلول نشته صحیح دی او دې کې دا او خپل معیشت تان سوچ دی کنه چې خپل مو معیشي ترقی وکړو خو دې دا مطلب نه وي خاصه تور سره دا زید شروع کې ستې چې ولا زه چار څه کوم صحیح دی هغه سره زید کوم کنه دا چې فزول کار دی نو دی واجب باندې لکه دا یو شخصي کار دی خو قانون ورکه لا شته کنه د شخصي ازادي خو قانون درکړی دی اصل کې د دوی سیکولر قانون درکړی دی کنه دا څه ډیر شونه شته دي هغه مثلا صحت پر مزیر دی او ته باندې قانون معنی کړی دی سره دي هغه شخصي ژوند سره تعلق دی نو هر شي کې دغه شونه کې حتی کې معیشت کې کنه اقتصاد کې اقتصاد کې ته هر قسم تجارت کوي شي ته ازاد یی اصل دا دی چه ته ازاد یی هر قسم تجارت کې ته په دې کې نه ولیاذ بالله د الله طرف نه پابندی منه نه د اسلام طرف کومه حقیقی پابندی نه نه هغه منه نه د بل مذهب پابندی منه صرف دې کې به حاکم چی شي وي دنیوي مفاد به وي کنه حاکم څه دنیوي مفاد کله حاکم دی نو دې ځای کې ته کچېرې داسې شي تجارت وکړل څه هغه کې دنیوي مفاد ته نقصان دی نو بیا ته به نه هغه نجایز کوي یو خو داسې چې تجارت یې څه مثلا دنیوي او اخروي دواړو مفادو ته نقصان دی ورکړي لکه مثلا څوک د چارسو تجارت کوي چارسو تجارت کوي یا د هیروینو تجارت کوي د دنیا او آخرت دواړو ته نقصان دی یو داسې وي چې هغه کله کله دنیا ته دنیا کې دنیا او آخرت کې فائدہ وي خو فائدہ مسلمانانو ته وي کافرو ته نه وي مثلا د اصله تجارت اصله تجارت انته نه پریږدي کنه ځکه چې کافرو ته ورکې نقصان دی او مسلمانانو ته د دنیا او آخرت خیر دی ورکې صحیح دی که نه وجعل رزقي تحت ظل رمحي صحیح دی نو ما مطلب دا چې قوانین د د پنځو واړو ارکانو کې ذکر شوی دي زمنن ورکه ذکر شوی دي او بلکې د پنځو واړو ارکانو ته د تاسو یې لشه چې دا پنځه غټ غټ قوانین دي د سیکولرزم غټ غټ بیا دي هر غټ قانون لاندې ډېر قوانین راځي صحیح ده کنه دا څنګه لای شي د مختلف نمونه تاسو ته موزه که خیو چې کوم نوم ورکې چې ته کتاب کې ذکر شې سو تاسو ذهن ته بل شه درمیان ذهن باندې وارد نشي ها البته دی وضعي قانون ته بیا خپل اهمیت حاصل دی چې دا موږ جدا ذکر کړو دغه مدرې واجب تاسو ته دینه مخکې درس کې بیان کړو دینه مخکې درس موضوع انده چې دا موږ جدا بل یو جدا او د رکن نوم مدي تواله ورکړل صحیح ده کنه اخ بیان کړل کنه البته اوس وضاحت مو دا وکړ چې یاره هر یو رکوندي سره څنګه تعلق دی پوه شو په مطلب دا خبره مو تیر درس کې وکړل چې دا قوانین په دوا قسم دي دی عدالتونو کې کوم قوانین دي عدالتونو کې دغه د مرتدو حکومتونو یا د اصلي کافر د کې قوانین په دوا قسم دي یو هغه قوانین دي چې مخکې نه روان دي انګريز قائم کړیو او بیا بس نفیز دي او دویم قسم قوانین د اوس نفیز کیږي دا کله نه د پرلمان جوړ دی هغه وخت نه نفیز کیږي د ما ګومان په افغانستان دا دی والله عالم خاص طور باندې په افغانستان د ما دا ګومان دی چې افغانستان کې کیدای شي زړه قوانین نه وي ټولون د د پرلمان جوړ کړی وي د کومه پرلمان دی مغ جوړ کړی وي کیدای شي وي ته پته نه لګي خو کله وینو دینه مخکې خو د لکه مثلا د روس نه بعد کنه یو خو د انګريز حکومت نه د تیر شوی په افغانستان صحیح شو روس تر غلو نو روس خو په اسلامي طریقې دي ځنه وته لري کنه په اسلامي طریقې فیژنو یو د کفري طریقې باندې څوک وځي یو اسلامي طریقې باندې کفري طریقې باندې انګريز وته لري کفري طریقې باندې اوس امریکا لګیا دی وځي او کفري طریقې باندې سیکولر طریقې باندې چې کله کافر وځي نو هغه وته لمنه دی چې خپل قانون او نظام ته تدې ځای کې پرې دی او دا لوټ شي نو هغه وتلو نه نه وتل بهتر وي وتلو نه نه وتلو نه وتل بتار وي صحیح ده کنه ځکه چې کله وتل نه و نو خپل در باندې حکم چلول او کم از کم مسلمانان خو ته کېل کوي شو د کافر دی او مسلمانان کېل کېده در سره او درته ویلو چې ورکا داس صحیح ده او کم از کم غوتنیان د سره کېل کېدل څه هات پورې بیا د ورسره خیر د تربیات دغه کړه مثلا څه نه څه یو ځای کې در سره مدد کول چې یاره دا خارجي دی چې د دوی د سیکولر اصطلاح کې خارجي دی صحیح ده خو چې کله ووتل د ټول مصیبتونه یې تا ته پېښ کړل یو خو یې دغه شبهات درته پرېښلل چې اوس دغه په نوم مسلمان دی مونځ روژه ساتي که مرتد دی د دې په کفر څوک قیل کوی نه شي دا مشکل یې درته جوړ او بل نور مشکلات یې درته دا جوړ کړل چې به جنګ نشي کولای جهاد کې سره څوک ملګری کیږي دوره نه کنه دا ډېر مشکلات لري دا خبره دی واجنه هر ملک نه د انګريز لړ دی امریکا لړ دی نو هغه په سیکولر طریقې لړ دی نو څه په سیکولر طریقې لړ خو قانون او نظام یې پرېښل کنه پاتې شول کنه دا مو د وطنیت باس کې د خبره ان شاء الله کړې و افغانستان نه څه روس کله لړ دی نو دا په اسلامي طریقې لړ دی اسلامي طریقې دا څه په جهاد وستلای شوی دی په زور د جهادي زور باندې وتلای شوی دی او انګريز داسې نه وو امریکا اوس داسې نه لګیا په ظاهر نو فائدہ دا وکړله چې روس خپل قانون داسې پاتې نشول کنه روس داسې قانون پاتې نشو کنه نظام پاتې نشول روس نظام داسې پاتې نشول مخکې نه د انګريز قبضه نه وڅ د انګريز څخه قوانين د افغانستان کې موجود وو بیا انګريز قوانين چې ترې دي ځکه یو ځای قوانين کوم قوانين وو طالبانو دور کې کې مثلا عمومي تور باندې اسلامي قوانين وو هغو بند څه وضعي قوانين نه جوړ کړي که جوړ کړي وي د کرزي حکومت سره خاتم شول مثلا نو کرزی چې کله راغلی بیا پارلمان جوړ شوی دی پارلمان جوړ شوی نو ټول قوانين باندې پارلمان جوړ کړي وي نو دا د مو د تاریخ نه استنباط کړی دی دغه خبرو نور کچره واقعیا د دې ټولو خبرو خلاف به مو واقعیا منو د دې باوجود وضعي قوانين نور کې پاتې وي مخکینی وضعي نوې وضعي قوانين لکه د نوې کوم دي د خو وضعي دي خو موږ د زړو وضعي قوانینو خبره کوو څه نورو ملکونو کې شته خو افغانستان کې کیدای شي څه وي نه. نو افغانستان په باره کې خو بس دغه خبره دی زاړه قوانین به داسې ورکې وي نه البته دا ځای کې دا بن کې جوړ شوی دی اصلي بن کې جوړ شوی دی او دا ځای کې پارلیمان نه رغلی دی بس دا تفصیل لپاره خو دا خبره مو وکړو که نه خو دومره دی څه موږ ته دا دا فرق نشته چې یو قانون جرمن کې جوړ شول اے یا یو قانون مکه کې جوړ شو ها کنه په مطلب ځم پوه کو یا یو قانون خاص مدینه کې او مسجد نبوي کې جوړ شو چې کله قانون وضعي وي د قران او حدیث د شریعت خلاف وي بس هغه قانون کفر دی ښه او یو قانون امریکا کې نافذ شي روس کې نافذ شي خو ته اسلامي وي نو موږ ته اسلامي یو کنه مطلب پیغو قران کې څه کوم مکی سوراتونو کې په کوم قوانینو رد شوی را مکی کې جوړو واذا قيل لهم واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون دا قانون چته جوړو دا مکه کې جوړو کعبه سره بالکل نږدې جوړو خو باطل وکنه پیدا کنه اوس د سیکولریزم ته د اسلامي قوانینو کې څه قوانینو نه د سیکولریزم ته د ډیر وخت پر فایده ده صحیح ده و څه قوانین اسلامی داسې دي چې هغه نه سیکولرزم ته فوري فایده ده پیګو مطلب وضاحت ته وکړه یعنی څه قوانین داسې دي چې قدرتي تور باندې سیکولر قانون او اسلامي قانون سره برابر شوی دي قدرتي هغه کې فرق صرف دار چې دی یو حاکم الله دی او د بل حاکم انسان دی دا فرق ورګشته غټ فرق دی دا صحیح ده کنه و نور ظاهري تور باندې هغه سره یو شوی دي مثال په تور باندې دا مشهور خبره ده چې غلا سره غلا غلې کول دا اسلام کې جرم دی سیکولر قانون کې جرم دی تمام سیکولر قوانینو کې جرم دی د کنه جرم نو دا اوس قدرتي تور باندې اسلامي قانون او سیکولر قانون سره موافق شوی دی نو دې ځای کې سیکولر خلک د غلې والا قانون یا غلې والا قانون نه علاوه نور قوانین ته ته در مخ کې کی ها نفذ کوي نو څه کله نفذ کوي دي ته بیا د ډیر وخت فائدہ ورکوي بلکې ابدي فائدہ ورته ورکوي کنه ته فائدہ ورته دا ورکوي چې دغه سیکولر مرتدین دا خبره کوي شي چې وګوره مو اسلامي قوانین نه نفذ کړي فائدہ دی ورته کنه خو هغه باندې هغه نه مونږ نه دوکه کیږو بلکې خلکو ته ویو چې دا خو اصل کې قدرتي تور باندې سره برابر شوی دی او داسې خو د هندوانو مذهب کې د سیکانو او د یهودو او د نصاراو مذهبونو کې څه احکام داسې شته چې هغه قدرتي طور باندې اسلام سره برابر دي نو هغه د وجې نه یو مذهب یا یو قانون اسلامي نشي کېدلی یو قسم دا دي دویم قسم دا دي اسلامي قانون وي خو نه سیکولر قانون سره موافق وي او نه مخالف وي که چېرې داسې وي نو بیا کېدای شي چې سیکولران نافذ کړي همدې فایدې دپاره هم څه خلکو ته اشاره وکړي چې وګوره دا یو اسلامي قانون مو دا رقصه نافذ کړی دی هغه د وجې نه دا قانون و دا آیین و دا دستور و دا اساسي قانون اسلامي نشي کېدلی غیر ځکه چې هغه خو د سیکولرزم خلاف نه دی که نه دې وجې نه یې نافذ کړی دی همدارنګه دریم یو قسم دا دی ورکې چې هغه د د سیکولر قانون خلاف اصل اصل سیکولر قانون خلاف دی به ورسته هغه باندې هغه ته ډیر سیکولر رنگونه ورکړي دي نو اسلامیت ورنه ختم کړي اسلامیت ورنه ختم کړي نو هغه څه وخت پورې هغه نفیس کوي د لپاره سیاره د عوام خلک مو مخالف نشي خو مقصد یې اصل کې هغه کې دا وي لکه مقصد اصل کې د اسلام ختمول وي ښه د اسلام نفذ کول نه وي اصل مقصد یې دا وي چې اسلام ختم شي نه دا چې هغه نفذ شي خو په خپل عوامو پوهېږي چې د دې عوامو ذهن نه اوس پورې اسلامي غیرت پوره وتلی نه دی هغه اسلامي غیرت ویستلو دپاره دماغونه زړه نه میډیان شروع وي مؤسسین شروع وي حکومتي ادارې شروع وي حکومتن شروع وي ملل متحدان شروع وي د هغې ادارې شروع وي تعلیمي نظام ماحول د دې پر شروع وي چې تاسو ذهن هغه اسلامي غیرت وبسي نو دا موقت تور باندې سیاسي تور باندې یو نیم داسې اسلامي حکومت نافذ کړی وي چې هغه په ظاهر سیکولرزم سره ټکرو لري ښه خو دا غ نوم هغه بردش کوي خالص خالص دا غ په ظاهر اسلام سره مشابهات هغه بردش کوي نه دیو جنور باندې کار شروع وي خو فوري تور باندې ا د ګنا ولا تصور ورکات نشته ځکه چې غیب باندې د ایمان عقیده نه لري څنګه مثلا په دې وډر شي چې یاره موالې د اسلامي حکم د سیکولرزم مخالف اسلامي حکم ته نافذ کو هڅه خو نه چې ګناګار شو نو ګناګار شو دا خبره خو سیکولرزم کې شته نه نو دی واجنه هغه د سیاست تر سره ښه ازاده طریقې سره کوي شي چې یو یو داسې اسلامي قانون نافذ تا په ظاهر سیکولرزم سره مخالفي مثلا زنا معنی کی زنا به رضا جرم وګرځوي او شراب اسکلن جرم وګرځوي او لواطات او هم جنس پرستی جرم وګرځوي کنه داتشونه جرم وګرځوي نو دا اګر که د سیکولرزم اصل قانون مخالف دي ښه خو په څو واجو دا نافذ کړي یو دا چې دین اسلامیت حقیقت کې وخلوي اسلامیت ورنه وخلوي اسلامیت څنګه ونه وخلوي اسلامیت داسې وخلوي چې کله دا جرم څوک وکړي د دې سزا اسلامي بیانوي مثلا که زنا وکړي زنا به رضا وکړي نو اسلامي سزا خیدار چې کواده نوي سل کوړي دی او کواده وي به رجم کیږي کنه دا سزا نه ورکوي بلکې جیل وغیره کومه سیکولر سزا وي هغه ورکوي ته کله د د سیکولر قانون مطابق سزا ورکوي پوه شه دا دین اسلامیت وخله دی ښه صحیح شو دویمه دا چې اسلامي حکم اخته یې چې دغه حاکم الله وي ښه دغه حاکم څوک وي الله وي د دې حاکم الله نه وي د دې حاکم جمهوریت دیموکراسي او اکثریت وي د عوامو اکثریت وي د عوامو کوم نمایندګان او وکیلان دي دغه اکثریت وي ښه وطني اتیم وي نو په دی واجب باندې دین اسلامیت وزي ښه اسلامیت نه وزي کنه ځکه چې د دې حاکم خو الله ونه ګرځي د کنده هغه وګرځي د الله او بل دریمه وجه ده چې اصل کې دا د دې مقصد غلط دی د دې مقصد د سره دا دی نه چې اسلامي حکم نافذ شي بلکې د دې مقصد دا یو موقت مقصد دی چې موقت تور باندې دا نافذ شي دې لپاره چې د نور کوم اصل سیکولر قوانین دي دغه خلاف څوک راوچات نشي ورو ورو بس کار وربنات شروع وي دغه ذهنونه نه اسلام مکمل تور بنې وباسي چې کوم یا څو حکومتونه بنې غیرت پاتې را ور نه وب هغه موقت کیسه وی کنه دی وجنه هغه شینان تاسو متاثر نشو هغه مثال په تور باندې په ظاهر د سیکولریزم خلاف وي لکه مو دا خبره کسې اکثر کوو کنه که تاسو خیال کړی دا خبره مو اکثر کوو بار بار دی دوره کې بن شوی ته کوم اجتماعي د اسلام اجتماعي احکام دي یا د بل کفري مذهب د زړه کفري مذهبونو اجتماعي احکام دي دا مکمل تور باندې سیکولر قانون حرام ګرځولې دي ممنوع ګرځولې دي جرم ګرځولې دي دی باندې عمل کوونکي دهشتګر ګرځولې دي ښه صحیح دی کنه کوم انفرادي دي انفرادي او شخصي احکام نه اسلامیت وخله دي په څو طریقو هغه نه بعد ته بیا هغه ازادي درکړي نو دا خبره مو کوو دي کې کېدای شي نن که څوک لږ پوه وي تاسو باندې اعتراض وکړي که پوه نه وي تاسو خپل څه لږ سوچ وکړئ کېدای شي ذهن کې مو اعتراض راشي خو داسې وخت کې به راشي چې بیا مو سره وونه هغه جواب کېدای شي انشاءالله لږ سوچ ورکوه جواب څه پکېږي خو بیا انسان دی که نه نو هغه کې بیا یو اعتراض دا راځي چې یاره زکات سره زکات دا خو اجتماعي حکم دی که نه زکات اجتماعي حکم دی کنه زکات ډیر غټ اجتماعي حکم دی یو د لحاظ سره اجتماعي دی چې زکات خو خپل ځان ته نه ورکول کیږي کنه بل نه کی خامخا دوه کسان هغه ته ضروري دي چې یو ورکول ولا یو خستل ولا نه څه دی کنه دویم دار چې زکات بیت المال ته شي کنه مثلا بیت المال هم یو اجتماعي شای دی کنه نو دین ډیر یو اجتماعي حکومت جوړیږي بلکې د حکومت یو بنیاد دینه لګیږي که اسلامي معاشره کې مو صحیح معاشرتی احکام نفذ کو کنه معاشرتی احکام حکومتی نه و دې کې خالص یو بیت المال ته جوړ کړل کنه نو معاشره کې ته د حکومت بنیاد ولګا اندی معاشره نه ته حکومت جوړیږي ښا که صحیح خلک ورته الله فراهم کی متقیان پرزګران کنه نو زکات بیا ولې اجازه شته د زکات اجازه ولې شته هغه کې دا د سیکولر قوانینو کې زکات نه علاوه یو بل اجتماعي حکم شته چې دا غي اجازه هندستان کې نشته پاکستان کې خو پرې ده هغه ده چې مثلا میراث د کوم اسلامي میراث طریقه ده کنه سیاره لذکر مثل حظ الانثیین کنه او نور چې کوم غادي وارثان دی هغه ته کوم شی ملوي دا یو اجتماعي حکم دی کنه غټ اجتماعي حکم دی ټو کنه خو د دې اجازه نشته د دې واجه سره او د حقیقت سره دا ترسته به راتلای شي خاص ته خیاج اجتماعي احکام ټول ممنوع کړي دا ولې اجازه شته نو ګوره د دي واجه دا ده واجه. واجه يې دا دی څه تاسو ته مو ويلو څه که چيرې د سيکولريزم يو زوړ کفري مذهب وه يو زوړ کفري مذهب پرېده دي کې د ګناه تصور خالص وه او غيبياتو بنې د ايمان ذکر ورکې وه د عقيدې ذکر وه نو دي کېدای شي څه بيا څه کوم شيان د سيکولريزم مخالف وه هغه کې هيڅ قسم سياست نه وکړه مکمل يې ممنوع کړي وه. صحیح ده کنه خپل قانون یې ورباندې راجح کړی ځکه څه بیا پوهېده چې یاره که اوس زه یو اسلامي شي ته اجازات وکوم سره د تمکین او سره د قوت نو بیا خو زه ګنهګارۍ کوم بیا به چې د ګناه تصور ورکوي بیا به دا خبره کوله که نه زه ګنهګارۍ کوم د ګناه تصور ولا خبر مې تاسو پوه یو مبر بر وکړی ده خو د ګناه تصور چونکې لري نه شته نه د سیکولرزم کې ځکه چې غیب باندې د ایمان ذکر ورکې نشته ګناه تصور خو غیب باندې ایمان سره تړلی شی دی په دې وجه باندې هغه خپلو مفادو دپاره د تا ډېر اسلامي احکام حتی که سیکولرزم سره څه کوم ټکراو وي هغه هم بردش کوي. ددې وجې نه د زکات او د میراث والا مسئله اوسه پرې برداشت کړې اره ډیر حد پرې حتی که امریکې کې هم بردش کوي دا نو تا ملکونه خو پرېږده هغه ملکونو کې هم بردش کوي نو وجه یې د هغه څه شی دی څه مسلمانان د اسلام دغه حکمونه اکثریت د مسلمانانو دا تیره چې د اسلام دغو حکمونو ته د اسلام په نظر ګوري د اسلام دغه حکمونه د اسلام په په توګه پیژني صحیح شو په دې وجه هغه نورسته شوی دی اته نه دي خلکو کې دا بغاوت راو چې د خودي سیکولر خلک خودي اصل کې د اسلام مخالف خو 200 کال نه د دوی مسلسل دا انکار دی څه مو د اسلام مخالف نه یو ځکه چې اسلام وګوره مونږ دی روژه دی د دې مخالف مو نه یو زکات دی زکات هم د تخیغ حج دی حج دی یعنی کوم یو شی چې مسلمانان د اسلام په تور پیژني دا غو مخالفت ځکه نه کوي چې بیا خبره دروغه ثابت کی او دا خبره دومره تاکید سره کوي چې حتی کې چې کوم اصل سیکولر خالتي مرتدین وي که اصلي کافر وي هغه کله کله دا خبره د زړه یقین سره کوي خی خلاص سره کوي ځکه خپل ځان نه نوي خبر ښه زه د اسلام خلاف یم ځکه چې یو مسلمان ته دا پاته نه وي څه د اسلام کوم اجتماعي احکام دي زکات وغنه میراث نه علاوه هغه اسلام دی کنه د اسلام په تور یو اخ صحیح مسلمان هغه نه پیژني اکثر مسلمانانو کې داسې خالتي نو به یو سیکولر سړی به څه پیژني هغه مز ذهن کې فکر کوي چې یاره مو اسلام ته مکمل ازادي ورکړې ده کنه ولې مسلمانان هڅه جهاد کوي او دا راپورته شوی دي کنه مطلب پیګو دومره دا خبره کې معقولیت چې ولري دومره جدیت سره د سنجیدګي سره د خبره کوي دوی ښه او یو خبره کې سنجیدګي چولو چې کوم چال دوی خلکو ته زده بل چا ته نه زده ښه پوه شي نو وجه دا دی چې دوی دغه اسلامي احکام مسلمانان د اسلام په تور پیژني او دی وجنه مو دی خبره باندې ډېر زیات زور لګوي چې کوم احکام داسې دي چې هغه مسلمانانو کې مسلمانان هغه د اسلام په تور نه پیژني ښه هغه په مسلمانانو غټه کرنما د دی واخ ده هغه ته په مسلمانانو د اسلام په تور ورو پیژني به مسلمانان هغه باندې غیرت کوي او به کافر ونه یریږي هغه حکم ته څه نه یي لکه نن زکات ته څه نه یي نه کوم نه زکات ته څه نه یي د څه نه زکات هغه باندې خلګي ښه خاص ته څه نه یي پوهېږو حج لکه یو بل لحاظ سره اجتماعي عمل دی نور دا دی انفرادي عمل ځکه څه دویم که څه تاسو سره ضرورت نشته دی ته په یو یو په یو کوای شي ځان ته کوای شي یو لحاظ لکه اوس مونږ یو لحاظ سره اجتماعي دی ځکه ته جمع مونږ دی او که جمع ته نه ملوږي بیا بل ځان تنګ کوای شي او زکات خو اجتماعي دی خو انفرادي نشي بل څوک نه ځان ته ور کوای شي زکات نشي ور کوای ځان ته کنه داسې نو واجه خو تاسو ته معلومه شوله کنه واجه واجه ته معلومه شوله خو د دې زکات و د میراث اسلامیت هغه خاتم کړی په څو طریقو یو په دې طریقې چې دې ته د مباح درجه ور کړی هر قانون کې مباح درجه معنی در چې کدی بنچو کمال کوي صحیح دی کمال نه کوي خو مخه ضروری نه دی سمال دور بنی وکی پیګو مطلب کنه هغه ځای کې ضروری ګڼي کنه هغه ځای کې به فائدہ دیو ته وي د دې سیکولر نظام ته پیدا وي د نور ملکونو نه خو پاکستان کې څکاله ته بانک روپیه خوي نو ته نه روپیه کټ کوی ښا د زکات ولا روپی د نه کټ کوی که چوک شیعه وی هغه نه نه کټ کوی شیعه ګانو څه مساله شته زکات او سونی وی هغه نه کټ کوی نو دغه فایده نه کنه ځکه کټ کوی په زور د نه کټ کوی کس دې ځکه زور نه چلوی ښا ځکه د سیکولر نظام ته فایده لري پیسو سره مضبوطی کې ډېر غټ پیسې ورته جمع کیږي ډېر غټ سونیان دي کنه پاکستان کې د سونیانو په نوم د ټولو خبر نه دوکانه شوم مطلب اصل کې دار نو دین ادا اسلامیت وخلل صداقت زکات ته د میراث خو فرض درجه لري ته مباح درجه ورکړي څه وره پر دا شخصي احکام غوندې مونږ روزه غونې ورته مباح درجه ورکو څه کله آن دا کار اور باندې شروع ده دا کارون شروع دي چیرې اسلام کې دا کوم څه ظلم روان دي چیرې میراث کې دا ظلم کوي چیرې خځه ته مثلا یو خور دی یو ورور دی ورور ته وی سي ملويږي او خځه ته وی سي ملويږي یا ورور ته پوره سي ملويږي خځه ته نیمه سي ملويږي خور ته خور ته یعنی نیمه سي ملويږي یا مثلا خاوند مړ شول کنه خاوند مړ شول خځه ته کا اولاد وی خځه ته اتم ایثار او نارینه ته کا اولاد وی څلور رمه دی کنه نو دا کیسه ولې ده اندرنګ د مور او د پلار رند خپل زمانو څوک مړ شي هغه کې اند سیسه د پلار زیاته لري ده مور کم دا ولې اخر دا خو زیاته ده او دا واستار پر پړه دینه جوړه کړې ده کنه الان کې دا زیاته ځکه نه لري غټه خبره دا ده چې د کوم څو ته ورکول شي دا اصل کې یو اضافي د انعام په تور ورکول شي د دې زنانه او د خځو ډېر غټ اکرام کیږي کني هغه د څه خو ضرورت ورته و نه کده الله حکم نه وای ځکه هغه به سره خرچه نشته کنه خرچه ټوله په چا ده په نرینه و ده نو څه کله ټوله خرچه په نرینه و شول او دې ته خالص بس مل رسی او ورود ورته کیږي او صدور ونه نه کیږي پوه شو او دی واجب باندې صحابه او زمانه کې خځه ډېر زیات مالداري وي خپل خوندانو ته صدقه ورکوله ها صحیح دی خپل خوندانو ته نو خځه خامخا کیږي د مالدار کیږي دي سره د خځو ډېر غټ اکرام دی خو په اسلام عمل وشي معاشره کې مو دغه شی نافذ کو عملا نافذ کو کله عملا نافذ کې ته مې رګه په خپل ځمکه اول خو پدی ما رګه الله د تاسو مکه نه ټول ټول میراث تبا کا اخرت وګټه کنه ورکه دا څه کوي دي سره کنه او دویم در چې دنیا کې ته نقصان نه رسیږي کنه وجه در چې یو خور بوتانه بل چاته ده هغه یوسی ده میراث یوسی خو تاسو کور ته خو چوک راوړي کنه صحیح ده دوه درې خځې خیر دی وکړه څلور یې وکړه صحیح ده مطلب دا چې دا ډېر اسباب جوړ شي خو دا دا سیکولر خلکو د دویمه خزه درېمه خزه د بالکل حرام اتر سوالې دي کنه نو یو خو دغه شی رواج ونسی کنه دا ترغیب هم ورکوي چې یاره میراث په ډیر راشي نو بل لره اولادونه هم ډیر کیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څرنګه دی انی مکاسر بكم الامم زه دا غواړم چې تاسو باندې د ټول امت د تاسو په ذریعه د مو امت زیات شي نور امتونو باندې نو دا کسبو شي مجاهدین به زیات شي وغیرہ وغیرہ ډیر غټ فائدې دي ورکی نو میراث کې دغه خبره د دوی طرف نه شروع ده چې دا اسلام کې ظلم دی کنه میډیا کې دا خبره شروع ده خلکو وربن خپل رساله لیکي کتابونه لیکي د سیکولر خلکو خلکو ته پاندي دوکې ورکي مؤسسین پاندي باندې کار کوي خځې ته یې زیارت ته سره حقوق نشته حتی که دا دکان ور سره روانه ده غټه ښه د مو خځو سره دا دکان روانه ده څه هغه مثلا یو کس یو پښتون وی کنه د خپل پښتو په واجه خپل هغه تغوتی رواج د پښتو رواج په واجه خط سره کوم زیاتای کوي کنه یو غابي د پرسیبان بوي مثلا د خپل د پرسیبانانو ولا کوم رواج وي د هغه رواج مطابق به خط سره زیاتای کوي یو عرب بوي هغه د خپل عربیات په واجه خط سره زیاتای کوي یو بلوچه پنجابه او سنده بوي هغه د خپل قومیت په واجه خط سره زیاتای کوي خو څه نوم ورپرې د مسلمان تړلی وي دا سیکولر خلک دا خنزیران د میډیا مؤسسې کومې دي دغه شی بیا اسلام ته منسوب کوي ښه زیره اسلام کې دا ظلم روان دی کنه اعوذ بالله اعوذ بالله کنه حالانکه چې اسلام نفي شي ظلم خو خود نه لري هر یو خزه سم شزادګی دی کنه صحیح خو دا کار شروع لنډه ده چې کار په دې شروع دی په زکات هم کار شروع دی صحیح ده کنه یو خدای چې د زکات مخالفت کې کار شروع دی دویم ده او تا کوم سست دا کار نو زکات کې د حکومتونو فایده ده او بل عملی تور باندې تاسو سره د حکومتونو درنه دوره ټیکسونه خلی څه زکات ورکولو ته کې د سره توانه ونه لري عملی تور باندې سې کې سره ونه نو د دې اسلامیت مکمل ګډ وډ کړی وي یو اسلامیت د دې دان خراب کړی د خو فرض احکام دي کبه دي چې عمل ونه ک نو هغه ته خو سزا ورکول کیږي امر بالمعروف الله ورته سزا ورکوي که امر بالمعروف الله ور سره واس ونه رسیدو بیا خو هغه یو قوت منعه ولري مثلا لري نو بیا ور سره جنگ کیږي بیا خو بغاوت ده کنه حتی که ارتداد تک د خبره ورتی بیا رسیږي چې کله ونه انکار وکړي نو دا ټول خبره حتی که کچو کې انکار هم وکړي مرتد کیږي نه د سیکولر قانون کې نو اسلامیات د دې مکمل ګډوډو خاتم کړی دی خو بیان دا یو اجتماعي احکام دي او په ظاهر د سیکولر قوانینو خلاف دي خو دا غو برداشت په دی واجی کړی دی څه مسلمانانو کې دی احکام باندې غیرت وس پورې موجود دی څه حد پورې کله دا غیرت مسلمانانو نه وخلل دوی دغه مختلف کوم ذریعہ ورته اختیار کړی دي نو فورا د احکام باندې پابندي لګي حتی کې والله څه د موږ باندې ته پابندي ولګي خو موږ خو ته اوس پورې د اسلام په تور پیژنې کنه دا اسلام دی که نه دی به نه خامخا په بندی لګیږی کومه د اختر قربانیانه ته کوی دی به هندو جهان رساله خلکو لکی داسی توان دی کنه و په کار غریبانو ته پیسې ورکې او دا ورکې او ورکې کنه غیب بن ایمان ولا مساله در سره چړي سره دعا سره نو مطلب دا څه هر طرف ته ور باندې کار روان دي خو دي خبر نه ته دکان نشي ته ته اوس اساسي قانون کې یا د پاکستان عین کې یو نیمه داس خبره چوک وخی ته وګوره دا د اسلام اجتماعي مسایلو نه دی اسلام اجتماعي او سیاسي احکامو نه دی باوجود وګوره نافذ د سیکولرزم خلاف دی نو دینه معلومه ده شو چې دا عین او دا قانون سیکولر نه دی بل خبره دا چې دا د قوانین کوم دي دا ټول برابر دي هغه د حقوق انساني چارټر څه کوم ورته د حقوق انساني چارټر فهرست ته کته شورته چې شنو مرتوار کو د د ملل متحده د اقوام متحده اخ سره برابر دی ښه هغه یو تغوتی قانون دی مغه د مغه طرف نه د شاید اسخات شوی دی هغه طرف نه د اسخات نشي ور پر قانون نه جوړیږي صحیح دی بل بنیاد یې اصل کې وطنیات دی کنه د دې بنیاد وطنیات لکه سره کوم ذکر کړل درته